و آتیایم ستاسی نمبر آیت تلاوت شو سوره مائده مختلف بابونه وا د زینا الله سم باب شروع کړي تر اخره پوری او مسائل اربعه رامعات کوي کمی مسلې چې په اولنی باب کې ذکر شوی وي غیر الله ته سجدا منخته الله حرام کړي خنزیر بهیدون کی وینا انصاب ازلام دا ټول خلق به دا جایز ګڼل او تحریمات العباد چې بندگان یو شی په ځان حرام وګرځي حالانکه الله هغه نه حرام کړي ما اخذته من وجهه چې دی هغه کما دی اغستو لیر طریقه او په هغه لیر دی طریقه دی راغستې او طیب هغه چې کم شی بڑاویږي ما غدا و نما چې کم شی بڑوتری پاګه کړسي اوس کا سوچو کې دا خوراکونه دي دغه کې بڑوتری ورڅي خو خاورا په دغه کې بړو تری درڅ خاورا چې څنګه وي ما غسه پراته وي نو خاورې خوړل جایز نه دی تفسیر مظهری دا نقل کړي الله فرمایي واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون ويرګ تاسو دې الله نه غزا چې تاسو په ایمان راوړې دي انتم به مؤمنون په کوم الله مو چې ایمان راوړې دي هغه الله نه ويرګ په قسم کې اصل کې یو شی حرامول یا حلالول مقصد وي یو خوراک ته مثلا قسم ته کې جذبه دا بیا نه کوم نو یو قسم لا تحریم او تحلیل په قسم کې تلل ځکه یې مسله د قسم شروع کړه ننسی الله تاسو باللغو فی ایمانکم پس په وجا په سبب دی بے فائدې قسمونو باللغو بهودا قسم لکه اکثر لا خلک دی د زړه نه نیت نه یا سې چې خلوچ دا شي قسم لا دا بے فائدې قسم دی پدا نیول نشته دی په دنیا کې په نیول نشته ولكن يؤاخذكم بما كسب لكن نسي الله نيول کوي الله نيول کوي الله د دنیا په لحاظ سره څنګه تفصیل روان ده بما د باب معنی علا ده یعنی علا په هغه قسم باندې عقدتم الايمان چې تو سه قص کړی وی هغه الايمان د قسم په صورت کې په آینده واقعاتو کې لکه مثلا وی چې زبې فلانه خوراک نکوم نو د زړه نه د خبره قسم وکړه اوس په دا نیول شتا په دنیا کې نیول شتا څنګه نیول دي کفاره به نه ورکړي الله فرمایي فکفارته نو کفاره د داسې قسم چې پراتلون کې وخت ته یو کار په بارا کې قسم وکي چې مثلا زبې یخ کور ته ندروم زبې د غفلانې خوراک نکوم زبې دا شی نه استعمالوم او بیا د استعمال کړو بیا د هغه کار وکړو قسم دې مات کړو نو نیولې په دنیا کې داري چې کفاره به ورکوي چې مو ته کړه کفاره څه مطلب الله فرمایي فکفارته اطعام عشرة مساکین پس کفاره د قسم خوراک ورکول دي لسو مسکینانو لا مسکین غریب چې زکات غستون کوي دا سلسو مسکینانو له ته خوراک ورکوي خاطی کالا من اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیانا هغه خوراک نه چې تاسو کوو په خپل اهل باندې نبی خي اعلی خوراک چې دلته کې شنواری یا چرسیلا یا چلی بل ریسټورانټ لبوزي چې لکه دا در باندې لازم نه چې دغه ټه خرچاو او دا څنګه چې بيخي دا څه خوراک ته کې دي چې هغه د لخړو وي دا څه خوراک لکه تخپل اهل او عیال لور کوي دا څه لس مسکینانو لا ویر کا کبي خوراک ور کول مشکل وي او کسوتهم یا کپڑے جامې دی وي کپڑا جامه ور کا غیلا لس مسکینانو لا دی اوی دی اغستو کپڑا ور کا او تحریر رقبت یا ازادول دی یو غلام دی رقبت نه مراد چټ ته مراد دغنا غلام ازادول داسم کې دی شي چې دی وی سرخی برابر پیسې لس مسکینانو لویر کې مسکینانو لا د خوراک ور کولو او کم چې کم چې طاقت نه لري مطلب غریب دی اغلوی چې لس مسکینانو لا پیسې ورکړه دا ته مشکل نه کنه مشکل مشکل اوس خو ته ذهن بځي کنه چې نه په کور خدا وا چې اغلا ویلی وای چې راتو کات د پیسو نه لري چې ته ویل چې ته خروجي نه ونه شي روجي ونه سا خدا سزا سزا سخت دی کا سونه سزا خو سزا وی کنه او چې کوم سړی د مسکینانو د پیسو ورکولو طاقت لري اغلا حکم ورکا دا ته وای چې ته روجي ونه سا چې دا غلطي دوباره د نبی نه کیږي چې سختي وي ته ملوش اگر چې روجي چاوني ولي یا کفاره چې ورکړه په ادا کیږي کفاره لیکن دا د هغه د اصلاح د پاره ذالک کفارت ایمانکم دا کفاره د توسید قسمونو د اذا حلفتم کله چې توسید قسمونه وکو بیا موت کو اذا حلفتم چې کله قسمونه وکو تش په قسمونه کفاره نشته چې قسم کله موت کې يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اوس نیازات دی غیر الله بیان نه هغه کارونه چې هغه وو حلال نه خو خلق کې حلال غني هغه بیان کړي یا ایو الذین آمنو اے مومنانو انما الخمر بشک شراب چی خمر شراب خمر خمار خیسرا چې کوم خمار لفظ دی دا ویني شي پردیلا پردا دا غټه لوپټه چې وی غټ صادر د زنانو په عربي کې اغیلم خمار یې خمار به خمورهن زکه چې اغم پټول کوي او شراب علم الله خمر یې زکه چې دام پټول کوي څه مطلب په دماغ باندې پرده راولي نو چې پرده کله راولي بیا په دانه پیږي چې زته ویایم همداس وی کړه د خلنه څه تلېږي په دا څوک نه پوي بیا په دماغو پرده راولي والمیسر او جواری میسر د یسر نه ټکه وته ده اسانتیا په اسانه توله او پیسې راغله سل روپې دې پیوزو کې چولې دي نامه درو وتا الکه یو لاک ته وګټلې په سره پس یو لاک راغله سره په خوري ونه شول دا لا ویل شي جواری دریم نمبر کې والانصاب انصاب هغه غټي چې خلکو بوتونو لا د بوتونو په تور باندې یخي وي خلکو به ته بندگی کولا دا اصل کې دا تیږي وي کہانی کو تش کہانی نو چې کنه د کہانی عبادت کول سوچې دا او چې دغه کہانی ولا روحونه روګرځيږي موږ د دغه اولیاء دا عقیده وه تش د کانو عبادت نه کولو چې د کانو بندگی کولا نیت داو عقیده داوا چې دغه کانو لا باقاعده روحونه راګرځيږي والازلام او غش غش په ذریعہ باندې به دوی باقاعده قسمتونه معلومه ول تقدیر به معلومه ولو حالانکه قسمت او تقدیر دا پغه شنه معلومه صرف چاله معلوم ده آینده کې څه کې دن کې دي دغه قسمت ویل شي تقدیر ویل شي دا صرف چاله پته ده دغه شی په ذریعہ دا تعین نه کی طلب اولاد ملوي کنه نه ملوي عہدہ ملازمت نو قریب ته ملوي کنه نه ملوي واده به دکی نه به دکی دا صرف الله له پته دا کوم خلک چې نجوميان نوستي او دا د خپو د لاسونو لکيري ګوري او دا غینه څه داسې خپل حساب کتاب کوي واغن اندازې لګي دا چته شي اندازې دي ښا هیڅ حقیقت نشته تصدیق به نه کوي سوچ دروي وي باقی کله کله موافقات شي موافقات ولا خبره الله فرمای ول انصاب او درگاهونه ول ازلام او غشی رجسون دا رجس گندگی علما فرمای رجس هغه گندگی لای چې صرف گندگی نه وي بدبویم پکې وي یو خوی کنه ګندا شي مثال خبره په دغه صادر دی دا ګندا شونه خو ګندګي بکیلدا نشي بدویم نه کوي خو پلیت تیل مونږ په نشه کولای او یو داسې ګندګي وی چې پاغه ګندګي کې بدبویم وی نو پوه شو به کنه چې چی شي له رجسو هغه ګندګي چې نامای څوک نشي غسته ګندا من عمل الشیطان دے دا دے عمل دے شیطان نا فجتنبوه نو ځان ته بچو ځان ته وساتو د دغه څه لعلکم تفلحون دغه لپاره چې تاسو کامیاب شئ د دنیا ضرر یې سره د دنیا ضرر لګوا ورا په شرابو او په جواري او مې سری په وجه دي جواري دښمني جوړي کنه جوړي جوړي کنه یو کس ته لاټري دی غره وطن د نور خلکو ته ګوري په لړ کې تم درتي یو سړی چې په سلو روپو پسې یو لاک روپې یا وړي په جواري او د نور خلکو سلسل روپې چولې دي نو په لړ کې دښمني نه پیدا کیږي خامخ دا ذریعہ وکړه هغه ته بیع شراء کوله غسل خرڅول نو هغه غریب ځون پکړاو کړی دی تم ځون پکړاو کا کنه نو الته کې بغض نه پیدا کیږي لکه یو سړی الله ورز ور کړی خواري به کړی مهنت به کړی وي شپه ورز به ځون یو کړی ته وکا طالب مې لو شي ويصدكم عن ذکر الله من کوي تاسو عن ذکر الله دی الله دی ذکرنا دای اخروی zarar وو د اولنی ایمان نه مراد حدوث دی ایمان دی مطلب دا چې ایمان تو سه راوړو که ایمان مو نه بیا په دویم ځل دی ایمان نه مراد مضبوطه دل په ایمان دی تثبت علی الايمان کلک شو په دریم ځل دی ایمان نه مراد بیا البقاء علی الايمان الى الموت تر مرګ پورې په دغه ایمان کلک او سیګو او چلیګو دغه سی تقوا هم درې ځله استعمال شوی لفظ اولنې تقوا ځان بچ کول مراد کفر نه ځان بچ کول شرک نه ځان بچ دویم نمبر کې د تقوا نه مراد د کبائر نه د ګناهونو نه ځان بچو دریم نمبر کې د تقوا نه مراد داو چې د صغائر نه د وړو ګناهونو نه ځان بچو نور تو جهاتم به کې علماو کړی دي الله فرمایلی صلی الله الذين امنوا نشتا دا کارونه کړیو شراب اسکلی دي جواری خړلې په درگاهونو باندې منخت کړی دي په دغه څه ګنا نشته خو کلا اذا دا الا اذا متقوا کلا چې دوی ځان وساتلو د چې شي نه ځان وساتلو د شرک او د کفر نه شرک او کفر یې پرې خو وامنو او ایمان یې قبول کړو وعمل الصالحات عمل یو کړو په طریقه د پیغمبر ثم تقو بیا د غټو ګناهونو نم ځان بچ کړو و امنو بیا په دغه ایمان باندې کلک شول ایمان راوړو مطلب کلک شول ته ثبوت اختیار کړو ثم تقو بیا د وړو ګناهونو نم ځان بچ کړو و احسنو او خګړې وکړه خ عمل وکړلو خ عمل وکړو والله يحب المحسنين الله مين کوي چا سره د محسنين سره نو امنو اول چې کوم دی د اغینه مراد څه شو حدوث دی ایمان او ایمان اورل علی الذين امنوا کی دویم وامنوا کی تثبت علی الايمان او ثم اتقوا وامنوا کی مراد نه دا چې وړو ګناهونو نه انسان بچ کو والله يحب المحسنين الله مين کوي د نیکانو خلق سره حدیث کې مداري پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي احسان دا دی ان تعبد الله کانک ترا چې دی الله داسې بندگی کوي چې ګمان دی دا وی چې ګنې زه الله وینم کدا ګمان دې نه جوړیږي فإِن لَّمْ تَكُن تَرَى فانه يراك نو هغه الله خو دی ویني کنه چې الله دی ویني نو الله لا دا څه ودرېږي چې څنګه دی الله په مخ کې دی ودرې دو حق ده د خپل مرزي منځ مکوا د خپل مرزي عبادت مکوا چې مرزي ته ګوري د الله تبارک وتعالى چې پټه لګی کنه قران کریم کې د مؤمنانو په زړونو باندې د مؤمنانو په زړونو باندې دا ځکه الله کله جنتونه ذکر کی کله حوره کله غلمان کله یاقوت کله مرجان کله نهرونه کله میوجات دا دغه د پورا چې د مؤمن سړی زړه زخمی شوی دی زړه به زخمی کیږي نه ټول ورځ ته لوګي تیروي او کافر دا خخ خوريش کی زړه زخمی شو که زخمی نشو زړه زور رسی کنه د شپې د خوب او د آرام ټیم وي ته خوب او آرام پرېګ دی بستر پرېګ دی سہولت پرېګ دی د زړه خوخه پرېګ دی او داس په یخو بو کې ودرېږي الله لا زړه د زخمی شو که زخمی نشو نو دغه زخمی زړه باندې الله پټې لګی لکه څنګه د اصحاب کهف په زړونو الله پټې لګولې وربتنا علی قلوب ربط ولکی پټې لګولې مطلب د زړه مضبوطول الله د مؤمنانو زړه مضبوطی په دا خبره چې مؤمنه د مو د پورا تکلیف وکا وکا تکلیف د مو د پورا په تکلیف کې ځون وچوا پالتو بن جاتے ہیں پالتو پالتو مطلب پالل شي په کورونو کې چې د موږ کومه غواګانې وغیرہ میخه ساتو دغه دغه وحشي شي دی یریږي د انسان نه خو چې کله ویني چې څوک مولا څه یی نه وهلرو کوي نو د بیا اصل شي څه نه یی بیا نو په حرم کې چې دا کم ښکار دی کنه چې تاسو له سونه وراسي مطلب دا چې کدا سیمر نیولو غوړي تمنډ لا به ضرورت نه پیخي دا خو الله حرام کړی په حرم کې ښکار مکه وا چا حرم کړی دی الله حرم کړی تناله ایدیکم دا معنا رسیږي حاصلوي اغا ایدیکم لا سن د تاسو یا رسیږي وری ما حکم د تاسو توري نيزي وغیرہ اره ما د تو سه تورا نيزا غشي غشم ته مراد په غشي باندې پاسونه باندې قبول کولای شي ته الله حرام کړی دی الله امتحان خلی ليعلم الله من يخافه بالغيب دغه د پورا چې الله څرګن کی دا شی چې څوک یریږي دی الله نه په غیب څوک دی الله نه یریږي او څوک دی الله قانون متوي فمن اعتدى بعد ذلك فسغ چا چې زیاته یو کړو رستو د تحریم نه فله عذاب الیم غل عذاب د دردنا په حرم شریف کې ښکار حرام دی ښا په حالت د احرام کې کا بغیر د حرام نه وي او چې سړی په حالت د احرام کې وي نو د حرم نه بهرم ښکار کول حرام دی صرف ښکار څه کوي چې شرم چاله نشي کولای چې ښکار په یو طرف ته لري وینې سا دام منه ده بیا به دم ور کوي یا ایو الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم اعداد تحریمات الله بیا اے مومنانو مقتل وای تاسو موجنی تاسو ښکار مکو تاسو الصید د ښکار د حیواناتو نو حیوانات وی ساروی وی وخته یا وسیدو یا وزادو یا پسد یا مرغه دی حیوانات عام حیوانات یحکم به ذوا عدل منکم فیصله وکي په هغه کې دوا انصافداری کسان عدل والا کسان انصاف والا منکم حادیم بالغ الکعبه مثلی سوری ذکر کوي چې کوم شی داسې وی چې د هغه مثال موجود پیدا کول ممکن وي نو د هغه په مثال باندې وته چې دی لکه مثلا چا اوسې خکار کړلا د اوسې مثال شته کنه ستره وزا نو هغه چې دی ذبح کا حدیم دا قربانی وی بالغ الکعبه صفت یې دا ده چې رسیدون کې بي کعبه لا دا به التزب کېږي ښا دا دم چې کم دی د دم والا کما قرباني چې وی دا په بل ځکه نه ذبح کېږي دا په حرم کې وی کدا بیا نو او کفاره طعام مساکین یا بدلې کفاره خوراک د مساکینو کم از کم صدقه فطر وړو کنه وړو کنه شی دغه کړلو نو صدقه فطر برابر او عدل ذالک یا د دغه برابر صیامن رجیدی لیذوق وبال امره دغه پورا چې وڅکی دا سړی انجام د خپل خلاف ورزي د خپل کار دا کوم غلطی دي چې شوی ده عف الله عما سلف البته الله ما فکرې د هغه کارونو چې مخکې تیر شوی دي مخکې په خوا دې څه کارونه کړی دي الله بخلی دي په حالت د کفر کې شوی دي اوس ایمان دې راوړل نو اوس دغه قوانین دي ومن عادت تو چر وګرځي دوه خبر الله دوباره مطلب دا چې دا ګناهونه یې کول باوجود دغه نه چې الله منع کړی نه فینتقم الله من الله به عذاب ور کوي سزا ور کوي اغلا دغه وجنا الله عزیز ذو انتقام الله غزور ور دی ذو انتقام بدلی اغستون کوي وتلی زوی لکه دغه کومې په خپو کې خنګري وي دغلم کعبین ویل کې دا وتی وي دغه سې کعبین هم کعبه ځکه چې دا د ځمکې په مخ اولنۍ کور و چې هغه جوړ شوی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه دا مکه کې چې کوم دا کعبه وا الله ګرځولې کعبه البیت کور الحرام د عزت والا بیت الله د عزت والا کور دی ښا عزت والا دی الله احترام ورکړی دی د الله کور دی دومره عزت دی دومره احترام دی چې قتل پکې نشي کولای څوک نه نه وتلو نو هغه چې دی امن ملو شو عبادت ته پوره چي دي عزت والا ځای دی یو عبادت به کې څوک کوي نو مونږ یو کړو یو مونږ په یو لاک باندې الله بدلی یو په یو لاک بدلی حدیث کې دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بخاری شریف روایت ده ان الله حرم مکه الله عزت ور کړی دی الله حرام ګرځولې مکه یعنی عزت ور کړی الله یوم خلق السماوات والارض هغه ورځ چې په کوم ورځ باندې اسمانونه زمکه الله پیدا کړی تفسیر مظهری نقل کړي قیام للناس زیر پور د خلقو دی ودری دو د خلقو دی پورای وزریه دوخه څه مطلب دی ودرې دوی وزریا دا چې خلک په دینه مدرول شي التا دنیا هم دنیا داسې چې خلک التا ډیر سي کنه ټول دنیا نه نو کاروبارم کی عربو به کاروبار کول التا وسم خلک ځان سره عمره له حج له ډیر سيزونه وري ډیر سيزونه وري التا کې نه ملاوي کې خرچي التا څو غزان وري څو دنداسي وري څو بګه تورا میوا وري وغیرہ وغیرہ دا خلک پاکستان قیام للناس او ذریعہ دی دین مو ځکه چې الته داسې اعمال دي طواف دی سعی دو ملتزم دی دعاګانې قبليږي زمزم او بدی دی برکت والا دا سیمیزاب دی مقام ابراهیم دی عرفات مقام سره نږدې دی وغیرہ وغیرہ نو دا ټول سيزونه الته کې دي والشهر الحرام او الله ګرځولې دي عزت والا میاشت الحرام دي عزت والا دي عزت میاشت الله ګرځولې چې حج میاشت دي عزت والا میاشتې دي د حج والا دي نوري وسرا تفسیر مدارک ذکر کوي چې قیامت به په هغه کال کې را درومي چې کله حج لا هیڅوکم لوړ نشي حج لا هیڅوکم لوړ او ار یو کور چې شروع کیږي ته مخ کې لاس لګ لګ جټکی خوې کنه ها دغه له تمهید یې تمهید دغه ته اچانک چې په اوچا باندې بوج ور وچوي نو بیا لګ داسې سخت محسوسيږي داسې لګ لګ جټکی وي نو تاسو په خپل سترګو ولدل چې حرم شریف د مو په خپل عمر کې په اول ځل ولدل چې د کورونا په دغه ټیم کې د حرم شریف طواف خلکو بند کړو هم د توهماتو دی وجنه دا پالیسی غیر شرعی پالیسی و غیر شرعی پالیسی و تواب بندو احتیاط ځان نه خبره ده ایزا او تکلیف چاله مرسوا ځان نه خبره ده پیغمبر فرمایي چا وګو خړه کچا پیاز خړو جماعت لده مرسي چاله تکلیف ویل ونش دغه یو بیماری دی چې هغه پویږي چې خوري کی وغیرہ مناسب اغیله مناسب چې کوم دغه طریقې کار دی هغه توزع کا خو ته طواف ته لبند وي طواف ته لبند وي طواف بند کی فاصله ولګي محدود کی ارت نو دومره سہولیاتو کې او په دومره پیسو دولتونو کې ته داسې نشي کولای چې دغه خلکو لا ته چې دي داسې قوانين وضع کې چې په هغه قوانینو باندې روانو دا طواف دی بیت الله نه ودرېږي جړا مقام شي بیت الله شریف کې صرف یو څو افراد ته ودرې یو څو کسان عام کم خدام وغیرہ چې الله عزت ورکړي د کور لخوا الله اکبر الله دعاګانې قبلې الله والهدي والقلائد قرباني والقلائد او انبيل والا ساروي د امبیل چې دا به سارو له چولو چې کوم خلکو به حج لراتن راتلل کول هغه به امبیل چولو دا دغه لپاره چې پته لګي چې دا ساروی عام ساروی نه دی دا وخته خو ګوره د قرباني والے وخته بیا به غلو ډاکوانو اغیل zarar نه ور کولو یری دل به چې ګوره دا شعائر الله ده امبیل به زناور لا چولو خار چاله به چولو امبیل او پټه د چا د پاره ده دا د زناورو د پاره وه خو عجیبه غوندې ملته دین او نه دین خل نه کسی خو چې په چی شي ویره غلا نو د حاج نه چې کله حاجی روشي د ایرپورټ نه چې راکوزیږي او دا ته یو خلک دا سیری به پلاس کې نیولې لکه څه چل دی امبیل نو امبیل خو خلک زناور لا چې او القلائد امبیل ته ویل کیږي دغه غاړې نه داسې ګولونه وغیره داسې چمړې په هغه زمانه کې اوس وخت دغه حال دا خو خل زناور لچې نو حاجی خو حاج غړو ته زناور خو نه دی ته خوشولیم دغه رنگینی رو بس دا رنگینی دا چمک چمک چې جوړ کې بس دا ته خوشولیم دا ته یا څه شی ویل په دا امبیر روخلا کنه هار روخلا نو په والا ورځ یو ته هار غوړ لا وچول دا به چې ته فتح وو دا خو دې هار ورو چول هار شکست عالم به فارغ شي نو چې څنګه د فراغت د زوی نه روزي دلته ته په قطار کې ټول خاندان ولا ولوړوي او غوړ لوي ته یوم هار ورچي بلم هار ورچي بلم هار ورچي پکې روبان دي کی صاحب پکې روبان دي شي ظالم او بیا ګوره تجاوزات نور دیندار خلک چې داسې اهتمام نه کوي عام خلک به څه کوي پکې خدا نور غند او بلاره وتی دي د زګو د زګ والا د سپری د په داخله درو پشي تک انسانیت خون ته شي وکړي اوس دا دا خو د موقع د خوشاله وا د الله شکر ادا کول وو ته پکې چې دي نخري دي شروع کړل نخري دي شروع او بیا سلم موحدین ورونه داسې دي چې دغه بدعات او دغه رسمونو هیڅ باک نه ساتي خیر دې مینه سره لګا غونډه خوشاله لکه دا طریقه نه طریقه زده کا لګا الله شکریا پدا نه ادا کیږي امیل غاړی لا اچول دا د زناور کار دی ښا زناور لا خلک چي دا غمیل انسان نه چي یو شاعر ویلی وی ما ته د ګلونو امبل ما اچوي یو حافظ شکلا یو حافظ چې کله وفات شو د هغه په قبر یو شعر لیکلو هغه شعر خو حافظ نو ویل لیکن اسه د حافظ د درجه خولو د ګورا وی ما ته د ګلونو امبل ما اچوي ما دې وروړي نو یاد لره ګور بیا هم دواړه برابر نه دي فتقوا الله په هر خبره کې یاره تاسو دی الله نه کو یا اول الالباب اې دې عقل خوندانو لعلکم تفلحون دغه دې پوره چې تاسو کامیاب شئ یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا تسالو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم معنا دا یو وی سرسری علم دی وشي دی مسلې او یو وی داسې چې دی هغه علم دی هغه مسلې په بارا کې انتهایی گہرائی لزون رسول نو بعضی داسې امور دی چې په هغه خبرو کې ډېری پښتنې ته پوسونه گہرائی لزون مرسوا الله مسله د هیل او د حرمت ذکر کړه نو اوس په شیطان ته له وسوسې اچي چې سوالونه وکړه لکه مثلا عبادت دی د عبادت په حق لا الله فرمایي تو سه د غرجه ما فرض کړی چې پرېزګاری اختیار کو نو داسې ته پوسونه به ته نه کوي کله به دې وشي ته پوسي کله به دې بل شي ته پوس کی بکی اے مقصد عمل نه هغه خلق لا دا خطاب دی دا سي الله تبارک وتعالى خبيث شي بیان کړلو هغه یو باطینی شی دی نو خلق دې هغه مبارک سوالات شروع کړو الله فرمایل چې ډیر سوالات مکو یا مخکې د هیل او د حرمت مسله ذکر شوله الله فرمای اوس په تاسو باندې زه مسائل ضروریه بیانو دا غینه علاوه نور مسائل نه بیانو نو چې کومه مسلې زوی وي ام د مخې مسلې په باره کې تاسو کا حدیث پاک کې سی پیغمبر پاک فرمایي چې الله تبارک وتعالى په تو سے فرائض مقرر کړی دي ان الله قد فرض فرائض فلا تضيعوها نو ضایع کوي ما وحد حدودا الله تو سے خپل پولی جوړی کړی چې دغه نه مته رګه مخ کې فلا تعتدوها مخ کې تیر نشي وعفا عن اشیاء من غیر نسیان الله تشهینم داسې پر یخی دي فلا تبحثوا عنها دا غیب مبارک بحث مباحثه چیرچاړونه مکو تفسیر سراج المنیر کبیا ډیر ته بوسونم کول نو داسې نه وی چې بیا خفغان در ورسیږي په خواني قومونو چې دی هغه ته پوښتنه کړې ولکه اوس عیسی علی السلام قومونو هغه ته عیسی علی السلام نه باقاعده دسترخوان غوښتوي موږ له چې دی دسترخوان نو هغه راولې ګا دې برنه دې روشي دا دې خوراکونه وي پکې ودا دي ودا دي داسې ته پوښتنه کوي الله منع وکړه دغه سي د موسی عليه السلام قوم اولی امیر وغوښتو د جهاد لپاره چې جهاد د جهاد لپاره د موږ له امیر مقرر شي نو چې امیر به مقرر شو دوی به کې بیا تاسو نه او ټال مټول شروع کړه دغه سي صالح عليه السلام قوم د معجزې مطالبه یو کړه چې الله معجزه ورکړه نو دوی بیا نخري شروع کړه هغه زخمی کړه قتل کړه الله فرمایي ان تبد لکم کچری خکار شتا سلا تسوکم نو تاسو به خپه کیغا یعنی کدی وخت د مخک مخک هغه حکم تاسو لرو څرګند شو نو باغ ټین کې به تاسو توقات وته نه وی حالانکه هغه حکم به الله د وخت مطابق جوړ کړی وی او ته تاسو مخک وګړلو نو الله خو جواب ورکړي بیا به ته په تکلیف شي عفا الله عنها د توسه چې دا کم سوالات وو په نا په هیڅرم کړیو الله معاف کړل ته صحابه ته پوښتنه کړیو الله معاف کړل دغه وجه نه صحابه نه کته غلطي شویم دین هغه ته الله معاف کړی ښا والله غفور حلیم الله بخون کې صبرناک ذات ہے ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام اوس بیان دي تحریمات غیر الله چې یو شی په شریعت کې حلال وي او تی حرام وګڼي دی هغه بیان کوي الله حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت ته هغه فرمایي چې دا مشرکین چې وو نو دغه به داسې کول چې کمی وخی به پنځه بچي وکړل په مخه نو دی هغه وخی به دغه غوګ وڅیرلو داسې بیا به دا خوش کړه په دغه وخه باندې به اغوی سورلې کول حرام ګڼل د دغه غوخه خړل د دغه علالول د دغه پشم یعنی دا کما وړي په ځای چې پشمې دا دا ټول سيزونه چې دي حرام ګڼل ها کا پنځم بچي به وشلو مذکر وخه اوخ بیا به قرباني کولو بیا به صرف ناري نه خړلو زنانو به نه خړلو او کچې ته پنځم بچي به څه شو خزه پیدا شول نو بیا به غوګو چیرلو پرې بیا خوا دا غوګ چیرل به علامت وي دغه چې دا هغه وخه دو چې پنځه بچي په مخه وخی راوړي دي پرې وخوا حرام به ګڼل حالانکه حرام وا نه و حرام د ځان نه به حرام وا ګرځولا دغه تبي بحیرا ویل دغه وخینا الله فرمای مو بحیرا او خاطر ته ته بحیرا نه دو حرام کړی او ته په ځون حرام غنی داغه سي دویم نمبر کې صائبه صائبه به اغوخ لویل چې د جاهلیت په زمانہ کې به کله بیمار شو یو سړی بیمار به شو یا به چې دی هغه ورک شو دا وخ به کله بیمار شو یا به ورک شو نو بس کله به چې یو سړی ورک شو یا به یو یو انسان بیمار شو نو دوی به نظر ومنلو چې ان شف الله مریضي او رد الله غائبي کچه ته د موږ مریض له الله شفا ورکړه یا د موږ د ورک شوی سړی رویوت شو نو بس فنا قتی هذه صایبه دا و خبرې موږ چې شوی آزاد وي صایبه معنی آزاده بیا به دغه وخه چې دی نری سره ولا طلب پټولا وبویس کله سورلی به چم په نه کولا دغه سوي حرام غړلا الله اکبر کبیر دغه سي دریمه وخوا چې هغه لبي وصیلا ویل وصیلا وصله دا غړي وځي کله چې اغي پنځه بچي وکړل او بچي او دوی بیا سوچ شروع کړو کچې ته دغه اوم به مذکر په دوه شو زبا کولو به دغه مور به ذبح کړه نو نرینه او زنانه ټول به خړلا او کچې ته دا به خزه په دوه شو لري اغي نو بیا به په خپل پټو کې پرې خو دا په ګډو وضو کې او کناری نه به پیدا شول نو بیا به نارینه او هغه دوړه بچي بیا به چې دې صرف نارینه و خړلا دیو جدي مؤنث نه او دی ویل چې وصلت اخاها ملاو شو دغه د خپل ورور سره نو دوی به ذبح کول نه بیا به دغه شاوده به هم حرام ګڼل په خزه باندې او کمړ به شولا مړ به شو دغه نه څوک نو بیا به چې نارینه او زنانو یې چام نه خړلا به هر حال دا وسیله وا چې دوی به حرامه ګڼلا بل یو او خو چې هغه له دوی حام وي حام کله به چې دیوی اوخ نا لس اوخه تیر شوی نو دوی به ویل چې حمیه زهره شای ګرم شو هم ویل شي هم ګرم لا نو بس فترکوها کل بحیرا دوی به داسې د بحیری په شانتی پرې خودا مفردات کې ذکر کړی دا بخاری شریف کې هم دی تفسیر مظهریم نقل کړی دی و زمانہ کې ډېر داسې خلک شته چې یو شی به حرام ګڼي د حرام ګڼلو د حلال ګڼلو دغه اختیار د تو سره په لاس کې نشته دی یو شی کته نه خوري نه استعمالوي په دا وجہ چې یاره خن رہتا وجود لا صحت لا پریز دی کوم پریز خو ځون نشي دی اخو جایز دی یو وی او سړی حرام غني ډیر خل داسې دي چې تور لباس په ځون باندې بد غني چلا دا شی په مونږ نه راغلی نو ته خو دغه اختیار ته نشته دی څوک چې دی د المخوم ازون چې وشي بیا رې بز نشي ولې په کوله کې ما رې بز نه سپیرا به شي چلا په کوم ذکر راغلی دی د اوس ربز وال جارو حل دا ګناه غني سپیرتوب غني حالانکه دا سپیرتوب نه دی د صفای ضرورت چې کلمې کوي کا د شپې وی کړي ورزي سم مانعات بګي یقین کو سم خلک یریږي او که یقین دې نه کېږي نو په کور کې نن شپه لږه ربه زر وچاته کا چې کور کې دتا زنانا څه وي ما ما سپیره به شو د شپې چې دی جرومه وه خلک حرام ګړي ډېر د سنور سيزونه دي خلک چې دی حلال شي حرام ګړي حلال شي حرام ګړي کوم شي حلال نه هغه حرام ما ګڼا ځکه دا بیا په تحریمات غیر الله کې راځرمي یو کور کې چا فوتګي وشولا مشوم د چا وفات شو بس فورن به ته کډو کې لکه صلا دا کور په موږ باندې خرو نه غرو نو صلا ټول عمر له ته ژوند دی مرګ به نرتي بدا کی مرګونه به مرتي خيورې زی به مرتي بد ورې زی مرتي ژوند دی په ژوند کې هر شي وي ته خپل سوچ ټیک کړه لګا یو سړی چې په سفر روزي او که په سفر کې روته نو چې تا پاول ځلی چې تا سپای مخې لول نو یا خر ول درنو بس سفر به نه کولو صلا بس سپای مې ول یا مې چې دی خر ول دلو سفر مې څنګه وی څنګه وی هو پلیار به ځم هغه مخلوقات ته پلیار به نه ګرځي نه وسیله ولا حام او نه حام او مشروعتا مقدر دا لفظ وروسه الله دا ندی ګرځولی حرام دا حرام ندی ګرځولی چې تی په ځان حرام ګرځوي ښا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب لكن هغه کسان چې کافران دي دوی جوړوي په الله باندې الکذب دروي څنګه دوی چې الله په دغه عملونو باندې روزي کیږي حالانکه الله فرمایي مو خدا سره نه دی ویل چې په دغه راضي کیږي نو خدای ویل شول کنه پته ولګی دا چې یو شی په دین کې نه دی نو ته ته دین ما ویا ک دین دی ته ویلو دا په الله درویخ تړل دي ښا الله فرمایي اکثرهم لا یعقلون اکثر لا خلق عقل لري اکثر لا خلق نه پیږي ښا اکثر له خلک نه پیږي ځنه سړی وي چې فلانه طرف له ډاله ډیره غاټه ده ډیر زیات خالتي بیروال له اعتبار نشته ده لګ دی خو چې سم وي الله فرمایي نیکان بندگان دې مو شکر گزار لګ دی وقلیل من عباد شکر اے مچان ډیر دی او کا د شاتو مچی ډیر دی مچان ډیر دي سړي مچان پرځي کې د شاته مچې پرځي کې نه نو ګن لګ خلک ډیر خشیلا کم خلک دي فطرت داسې خلکو کتو چې ته په دا روجا کې په یو ځای کې سرکس ولګولو چې پاکې دې څه کرتب خېلو یا دې کرکټ میچ لګولو یا دې کبډي کولا دنیا خلق به ور موت وی لکه زوی نه ویده نستی مشرونه وته نو څه لګه خو به زو او کوم دا روجا کې دې قرآن کریم دې درس حلقه ولګولا څومره خلک ورڅی وقلیل قلیل, قلیل. په لګو خلکو الله دا رحم کړل په ډیرو نه ډیر خلکو لا یعقلون دي نه پیږي کما قلی الله فرو الله دې موږ په غلګو خلکو کې راولي چې کوم دې الله شکر گزار خلک دي الله دې موږ له سوچ روکي دا زندگی په سوچ تیرا وا به سوچ ایمه تیرا چې بس په کم پلو او یوړلې بس پاګه طرف رواني سوچ سمجھ سره زندگی تیرا کا زکا د دغه زندگی په ذریعہ دی هغه بل زندگی یا ویرونیږي یا جوړیږي یا به جوړ شي یا به ویرونه شي ګورا نو یغه زندگی د قیمتي کې دوی وجنه دا زندگی د تو قیمتي شولا کپه جوړه نکړه هغه خدا قیمتي شو او کپه جوړه نکړه برباد شوې تباہ شوې هلاک شوې ځون ځای کوما او موجوده نسل خپل نفس لزونه ولا کړل پیغمبر په دعاګانو کې و دا ودام دو یا الله مخ خپل نفس لما اوالا کوا دی یو رب برابر یو ذره برابر نفس لما کا نفس لا اوالا شوی او د نفس خبره دی و ما نلا بس تباهیله به بخشي تباهیله نو دی الله کتاب مقتدا وګڼه دی الله کتاب امام وګڼه دی الله کتاب ځان لا امام وګرځوا چې مطلب دا ته څو یې هغه څه قدم خلا بس ټول خبره حال دی پدا کې کته ته چې الله دین دا سره دی به چې موږ پلور نه کپ دیني پلور نه کپ دین خو یې خو پلور نه کوي ته څوک دی د دین په لحاظ پلور نه کپ پیغمبرانو ښا پیغمبرانو دین اروا اخلا محرف کرنا په خوا به چې چا بچی نه و د مونږ د پلار نیکه طریقه به دا واورا چې او کسان به او کسي به وته ویل هغه به روغل هغه لوي ټیکاله کړی وا خو په خېټه مړ شول بیا به هغه او د سونه کول یا هغه او د سونه او به چې دی په یو جام کې یا په یو خانه کې راجمع کړي او د بل خبره مولا نه پته تو سره وي یو چې څخلې به او کزون به په لمبولو خو به هر حال دا به یې د بچو د ورکولو ذمہ واری ګرځول چې په دا طریقه بچی ملويږي انداسه وا معنی کوم دا څه طریقه هم دغه وه نو اوس لږ سوچ وکړه دا اوس د دغو نږدو پلارانو آبا او اجداد طریقه وه او الله فرمایي چې اولاد څوک هم نشي ورکولای نه په څه ذریعہ باندې کیږي د اولاد ورکولو والا الله دې نو وخت یې براه راست د چانو کا دا ریکي دې الله نه وړه هیڅ رکاوټ پکې نشته دی نه دروازه بنديږي نه ټیم ختميږي نه خزانه خالی کیږي نه لری دی چې چغو ضرورت وي دی ورتاک ضرورت وي پزړو زړه کې لاسونه پورته کا کله سونه نم پورته کوي وخت دی الله نه کوا الله فرمای زه دې تو دې شارګ نم ډیر نږدې يم دې تو دې خو کا شارې سوچې په تور شپه کې یو تور می گئی په تور غټ روان وی دی هغه په زړه کې چې کومه اراده او خیالات دي دی اغینم خبردار ذات صرف توک دی یکی تنها الله نو یو دغه زمانه طریقه و یو دی ابا او اجداد پیغمبرانو طریقه و پیغمبرانو چې اولاد وخت نه دی الله نه وخت دی ښا بل چنه نه دی وخت دی وکسونه نه دی وخت دی دا خو یو بارګیننګ وکړو مليانو پیرانو باطل خلقو د خپل ځون د پورا د خلقو د مال لوټ کولو د پورا مختلفې طریقې وروکې وی ویل به چې دغه امیان د خدای غویان دي او مونږ مليان به پرې سوارو جنت لزونا نو بس ته سهاده پرې خوې وکړه خو چې کله حق سرګن شو قران بیان شو خلق لا تیار او رڼا بیان شولا نو ظاهر خبرو چې ته دی وسړی د خلی نه غل وتختوي ابي د تعریف کوي کغه به مخالفت کوي نو فتوی به در باندې لګي چې دا عذاب قبر نه مني دا داو نه مني دا چې دا نه مني خو ته پته رسړی چې داو ولا چې کوي عذاب قبر مني تو څه ودی چې څوک منکر سړی وي بدعات کوي رسمونه کوي کفر شرک کوي غلې مني سره نه مني عذاب قبر دوام منی خیریت منی صدقه منی خو چې دا ته یې دا سره د ټول لیبل نه دغه د پوره چې خلق دا خبره باندې لګ رویسور شي دهلی کې یو مولا د جمعات یو اندو دکاندار سره به سودا کوله کاثای و اسرا وړې به تیوړل ته چوس ولیکا وړې به تیوړل ته چولیکا بس لیکل دیو صفه ډکه شوې نو چې اندو دکاندار ستړی استعمال چې لکه دا خو خبره دي زرګونو نه لکونو لراسي یو ورځ ورغه چې استاد جی کاتا ککلی اند کړه ډیره به خی ګور ډیر ډیر جوته جمع شوی ورو ایمم دا واس د دومره نشته دی اندامه روزګار دی کلی د کون خویندا سي استاد ته ویل چې څه دی وي پیسې غواړي کاتا کلیر کول غواړي صبر لږ صبر تاو کوي جمعې ورځ لږ انتظار وکړي ته کاتا کلیر کوم بس هغه ول چې کوي جمعې ورځ باندې مو کاتا کلیر کی پیسې به روکي چې د جمعې ورځ شوی ته په منبر خطلې وي نو ټول بیان په دغه هندو باندې کړه چې و مسلمانانو او خلکو د مو په د محله کې چې دا کم هندو دکاندار دی دا بي دینه شوی دی سودو سره ونه وګوره نو لکه هندو بي دینه وي که په دین باندې وي اعظم بي دینه وي دغه دې بي دینه کې د زمت لا وو خو د خلکو ذهن له خبره خو ملو کړی و خبره خو غټ پټ کی والا کړی و هي چې پټ کوي به سارو وشو دا ارڅ ارڅ نه په پټکی کې نه وروره په پټکی کې نه په پټکی کې نه عمل کې مولا نصر الدین له سړی راغلو چې حضرت دغه خط لګرته پړو کړ دوی چی شي خطه وی په عربی کې دی خو زه خو به پوه نه شولم او کته چې تا ته ویلو هغه ته خطر واغستو لار بار شو ته خو په پوه نه شو ته چې زه خو به پوه نه شولم ویری کړو هغه کس ته ویل چې مړه نو دومره غټ پټکای دې په سر تړل لري او په خاتم نه پويږي پاره به باندې مولا نصر الدین ته ویل چې صبر کا دلته روشه ار نږدې کړو زونه پټکای دې په سر کړلو او ته چې اوس ته پړو کا په پټکی کې څه شي په پټکی کې خبره نشته ورونو نو هغه هندو چې وو د هغه نه خلکو سودو بند کړه مخکې به لګ لګ غاګ ورتلو هغه غاګ اوس نه ورتلو او هو کاتا چې دی په الټا روانه شو الټا ګینتی شروع شولا ورس تو ورس حالات خراب دل دغه هندو سوچ کړي چې لکه ټوله غلطي مو دا کړی و چې مو د دغه مولانا وخت کړی و دې کاته نو د زو سره چې لګ داسې فل پروټم راغستې دي او لګ داسې نور څه خواږه سيزونه حلوا وغیرہ ځکه مولا په حلوا سره خوشاله دی هغه تر وړي هغه ته ویلي چې استاد جی مو خو امیان یو سم غیان ته خو ته خو غیان نه کړه مو چلو غیان شو امیان کوم یو نه مکه مکه خبره کو نو مو خو سه غاب لګو نو مو خو غاب لګو ټوکې مې کوي ته په ټوکم نه پیږي چې څه بیا سره وړي دی وی چر وړي مې داري چا مې اسه پزول غاپ لگاولو آ کاته ماته پر غدا په توپه ولا نور چې تشه لګي نو زه حاضر تا بیدار خو پرون خبرم کړی ونه لگا نو مولا وی ته وی چې ښا تاسو مې دې نه کړن زون در باندې سم کړلو صبر کو دا کاته مې بل جمعه لکه خیره وره چې بل جمعه شولا بیا منبر لا وختو خلکو یو ضروری اعلان اور هغه هندو چې وو بی دینه شوی او بس بیا دیندار شو له حاضر سودو ته کو ته تو دینم دا نه پروپاګاندا په دغه پروپاګاندا دی د حق پرست علماو نه خلک تکړل سندې لکړي دي اصحاب قبر نه مانی ظالم ځاب قبر چې نه مانی مسلمان وي هغه په کومه خپل دا خبره کوي تبي عاصمني مونږ دي قران عظیم الشان نه بیانو چې په قران کې په دغه آیت کې الله فرمایي چې عذاب قبر او ثواب قبر شته تبي اسه غب لګاوي حکم لري یو شکل یو بد شکل مخامخ کړه بدنامی جوړ کړی خلک یو وی بد سړی یو وی بدنامی چې څو قران بیانې هغه بد نه دی البته بدنام دی مطلب خلکو نوم په بدی خیر بد نه دی ټکه زده کو بد نه دی بدنام دی نوم خلکو بد ور کړه دی پچای دی پنځوري نامه کې خو پچای دی وهابي نامه کې خو پچای دی ګستاخ رسول نامه کې خو پچای دی منکر دعا نامه کې خو او ته لګوي تک خپل بدعات او رسم رواج او شرکیات او کفریات کوي هیڅ نشتا او کله حق مسله کوي خو په حق مسله کې سختی وي په حق مسله کې لګه سختی دا خو به منی دین دی دین خو څه پزول کدا دین سخت نه وي نو صحابه او به سرونه ور کوله په دا باندې بچی به یتیمان کوله او چې دا بچی په یتیمان کول پته ولګی چې په دین کې زور شته ټول کله کا سخت مسله بیان کړه په لونای مونږ نه پنځ پیرې مونږ راځي سخت مسله وي نو ټول کومه مسله په کور دی یار مونږ له داسې مسله کې چې استنجو چالر ته وخایا چې استنجو په ګرمه کې خاص نه دي په یخنه کې خاص نه دي نو په دین کې صرف استنجا غانې اذا کلا چې اهتدیتم تو سه په کامل هدایت باندې او اذا اهتدیتم چې کلا په کامل کامل هدایت کله واور دلګ کامل هدایت الوی چې په خپلم په هدایت وی او نور لم د هدایت بیان کوي اے بالفاظ دیگر امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار کوي الله اکبر چې ته بل د دین بیان کوي او دا ګوره فریضه ده دا ضروری دی چې ته بل د دین ورسوا څه دې زده کړل نو بل ورسوا قران زده کا پیغمبر زکه فرمای بلغوا عني ولو آیا دمون ورسو بلغوا عني ورسو د موږ طرفنا ولو آیه اگر چی لږ جواب ورکو چی شي وي یو آیت دا موږ نو څنګه غلې چې دا آیتونه زده کوو کنه یو آیت خو زده کچته دا آیت به بل چاله ورسوا چې دا آیت دا مطلب زده کړه کوا پیغمبر فرمایي د مونږ دا آیتونه خلق له ورسو دغلا امر بالمعروف نه عن المنکر یې صحابه قبرونه په کوم کوم ځایونو کې جوړ دي په ملک وطن کې نه دي ناس ته چې چې دا لړلې چې ته یې څومره طاقت د کوم ذکر سیږي حق دین بیان کا خلق دا ته ادب په دایره کې چې ته ملازمت ته کاروبار دی استوګ نه دو ژوند دی زندگی دو ال تلړلې دین خلق له ورسوا حق مسله خلق له بیان کا سو په شرک مبتلا دي سو په بدعات کې دي خلق له دین بیان کا سړیا دلته کې د قران زده کړلو زنانه اکثر لدی پر دې کوری مطلب الته واده شي الته لوړلې د دینداري مهنت شروع کا الته مدرسه کولاو کا الته کې دغه قران خلکو له بیان کا د قران درسونه عام کا خو چې اول زده کړې اول تعلم نه ګوره چې ځای نه کې کوشش نه کې مهنت نه کې هیڅ نه کې الله امر بالمعروف و نهی عن المنکر اوس وخت کې چې زنانه څومره کوي ماشاءالله بارک الله الله دې هغه د مهنتونو نورم قبول کړي د دین ډیر مهنت کوي زه صرف د اصلاح په تور یو خبره کوم چې د دین د مهنت نه مخکې مخکې خپل ځانونه د علم په لحاظ سره کامل کو علم دغه لې چې زده کړه او عمل دا علم دی ښا هغه علم علم نه چې صرف زده کړه او عمل پکې نه معاشره له توخه چې اسلام داسي وي دین داسي وي مدارس دې کولاو کړل اخلاقیات برابر بیا دې دغه ځای لوړ بل ځای لا په هغه ځای کې دا دې الله کتاب خلق له ورسوا دې دغه لپاره کوشش کوا لیکل کوا خبرې ضبط کوا د دغه نه بهترینه مشغله پیغمبر فرمای په کائنات کې بل نشته خیرکم من تعلم القرآن پتو سکی بهترین د ټولنا لوی بهترین څوک دی من تعلم القرآن چې چی شي زده کوي الله دې وکي چې موږ ذهن په دغه نقطه باندې روش الله دې وکي موږ خو بهترین بل چي لې موږ خو بهترین یغزوی لې چې څوک کال دورې وروړي څوک چې درهم او دینار او ډالر ډیر راوړي څوک چې د خونو سودا وړي دا ځای می ډیر وخیور دی ډیر خره وشو څنګه خدای ټول خونه بوجي په سارا غسته خه خبره د دام خو خواله دغه لمه خواله دغه لې چې دغه ځای می ټول نه ډیر دیندار دی د قران خادم دی د قران خدمت داسې خدمت دی کړي قران خدمت ته وکړو نو صرف ته نه د تو سره به هغه خلکم جنت لا درومي نور کسان مې سره جنت لا درومي عالم مې سلو کسانو د جهنميانو سفارش کې چې عملي پکړي حافظ قرآن به سفارش کې دي لسو کسان بچولا علم دی قرآن ورکا پتو وخت لای بچي کینو علم لا بچي کینو قرآن لا خارې پاکستان بدل یار کې بالکل ستاسو کې خواري دي مهنت ته لوګي دي تندې دي لريواله دي دی وطن نه خو لیکن څومره غټ کار دی کته یې چې مو بچای د مو د پورا د آخرت ذخیره جوړ شي په آخرت کې مولا فائدہ ورسیږي په دنیا کې فائدہ خلکو له ورسیږي بچی له علم ویر کا په مدارسو کې داخل کا چې کله عالم شي د قران خدمت وکړي د قران بیان وکړي د توم سره میټر روان دی عمل نما د توم ډکیږي تنو سي پدم د تنشته دی عمل نما د تو ډکیږي دا خو ژوند دی چې تمړم شي د مرګ نه بعد بیم د تو د عمل نما روانه ګورا د خپل سودا وا د خپل تجارت ته ته څوک ته پوي الله اکبر کبیر سبب نزول دا دی بدیل ابن ورقا دا مسلمان او تمیم داری او عدی دا دو کسانو عیسیان دو دریو کسانو سفر کولو یو زیلا دا مسلمان چې نو دا بیمار شو دغه سیات وکړلو یو کاغذ یې ولیکلو وصیت یې وکړلو دغه دوه ملګریو لا او کاغذ یې ولیکلو هغه ټول چې کوم څه کاغذ یې لیکلو پټ په پټه یې کې خولو په خپل مال کې په خپل هغه سامان کې دا مسلمان مړ شو بیا دا سیو چې د دغه سامان نه هغه دوه عیسایانو نصرانیانو یو جام پټ کړو یو لوخه و دې سونه آی پټ کړو او باقی چې څومره پیسې نور څه داسې سامان اسباب وو هغه ټول یې ورسول ویر کړل نو پاګه سامان کې خو پرچم وا پاګه کې جامم لیکل نو جام پکې نو چې جام پکې نو دوايي وکړل په هغه دوه کسانو چې لکه جام چې شول جام د سونه جام په دا کې روغل پیغمبر علی صلوات والسلام لا چې پیغمبر علی صلوات والسلام لا روغل دا آیت الله را نازل کړو په دا آیت کې خطاب ورسول تحبسونهما کې یعنی ای ورساو کچېری تاسو شک لرو په هغه خبره کې چې دغه دوو کسانو تاسو له خبر درکړی د دغه واقعي په باره کې نو بیا تاسو په غاڼه کې کاغه غاڼه د منځ سره نه د منځ نه بعد مثلا د قید اتفاقی من بعد الصلاه ولا یو عظیم مجلس کې بیا چې دی تاسو راجم شو دا دغه د پورا دغه عظیم مجلس ته خی د غاڼې نه بعد د منځ نه بعد چې دا تشدید پیدا کی په قسم کې دا بعد الصلات تشدید القسم به زمان نه چې په زمانه کې وته شدت پیدا وکړي او تشدید القسم بالمکان د پورا د جمعات زوی هغه کړلو مقرر شو حدیث کې دا دی نبی علیہ السلام فرمایي چې قسم دې نه کوي یو سړی د مو دې دغه منبر په خوا کې درویغه قسم یا حدیث کې دا دی چې په شین مسواک سره وي غني هغه خپل ځان خپل آخرت خپل جهنم تیار کی ځان مطلب دا چې هغه سختی بیانول مقصدو بیا د تشدید قسم بالله و صفاته فیقسمان بالله قسم دیو کی څوک دغه وصیت چې چاله شوی وو ان ارتبتم کچره تاسو شکوي یعنی ان ارتبتم فتحبسونهما کچته د تاسو شکوي چې دغه دغه جام ورکړې دی نو بیا یې روي سور کو قسم دو کی بیا د الله نش سری چې کوم دی دغه مراد دا دی چې دا کم کسون وسیو چاله چې وصیت شوی او په قسم کې به داسې وی چې لا نشتری به سبب الحلف مونږ په خپل قسم باندې نه غوړه کو دنیا ایواز دی دنیا اگر چې هغه مال ډیر خوب سره نه نو دا د آیت کې الله دې دغه طریقه بیان کړه مدعا علی چې د توسه بچا باندې دوا مراد نه غد وکه سونه چې وصیت پیته شوی وو مم بعد صلات المنزنه پس المنزنه پس ذکر ذکر کړو چې خلق به ډیر وي فیقسمان نو دوی به قسم کی بالله پالا دا قسم اصل کې په مدعا علی یعنی وارث باندې د چا د مدعا علی چې په چا باندې دوا شوی دی هغه په وارث باندې دغه قسم ورسي علی انهما چې دغه وسی استحق اسم دا دوړه مستحق ارتکاب دی دوی د ګنې وکړلو مطلب پر خپل قسم کې دروغجنې دي خیر دی د باقی ورثو په نسبت سره کوم نور او اولنی وارثان دي هغه دې پیوګرځيږي قائم مقام فیقسمان نو دوی دې قسم کوي په الله باندې داسې چې لا شهادتنا دې مون شهادت ډیر حقدار دی من شهادتهما دې دغه دې شهادتنا وما اعتدینا مون زیاتې نه کوو کوم زیاتې کولو نو ان اذا لمن الظالمین مون به په دغه وخت کې د ظالمانو نه کچې ته دا سوا چې هغه گواهی نکولا نو بیا د دوه گواهان داسې رو چچی دوه گواهان چې هغه د گواهیو کې د د وارث د طرف نه چې د مونږ کوم قسم دی هغه ډیر حق دی د دغه د گواهینا یا دا دی وی چې دوی کوم گواهان پیش کړي چې دغه د گواهی نه د موږ دا قسم ډیر سخت دی موږ ځاته نه کو کزته مو کوول په دغه ټیم کې موږ ظالمانو ذالک ادنا ایت بشهادت علی وجهها علت الله فرمای دغه ډیر نږدې چې راتلل به کې دوی په شهادت سره علی وجهها په مخامخ دي چې کله دا خلک ته مخامخ را جمع وینو دوی به قسم په دا طریقه باندې وکي او يخافو یا به ویریږي ان ترد ايمان چې واپس بګړې شي ايمان قسمونه د چا دغه وصیانو بعد ايمانهم ورستو د قسمونو د دغه ورثونه د وارث د قسمنا بعد به دغه قسمونه واپس شي واتقوا الله ويرګ تاسو دی الله نه وسمعو او دی الله قوانین په توجه سره واوري والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي مطلب دا په آخرت کې بلیار نه کوي قوم فاسقان الله دي چی دی جنت لیار به وته نه کوي لا فرمای یوم یجمع الله الرسل هغه ورځ چې جمع به کې الله پیغمبران د موږ نه بعد چې څه کړی دی هغه موږ له پته نشته دی ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا تفسیر کبیر لیکي یو حدیث کې مرتي پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي د قیامت ورځ به خپل امتیان را غواړ او صحابي او صحابي او د ملګری روشو او د ملګری روشو حوض کوثر وګورئ په دا کې به فرشتي ډنډي راغستې وي دا خلک به وਹੀ زمو ته چې دا خو د ملګری دي فرشتي ورته وي چې محمد رسول الله توله څه پته ده انك لا تدري ما احدثوا بعدك توله څه پته ده چې دغه خلکو دې تونه بعد څه څه کړو نوې نوې کارونه په دین کې راوخیو ښا پیغمبر له پته نه پیغمبر به فرمایي فسحقا سحقا لمن غیر بعدي چام چې مو دین بدل کړی هغه د تباہی وی هغه د تباشی تباہی الله فرمای انک انت علام الغیوب او پیغمبران چې بشکایې ته اے پروردگارا ایا طاقت لري رب سره یعنی اصل معنا دا هل تستطيع ان تدعو ربک ابن عباس دغه توجیه دا سي کوي ښا آیا ته طاقت لري چې ته او غواړي د خپل رب نه چې موږ لرا نازل کې دسترخوان اصل کې دلته انکار د قدرت د الله نه مقصد نه دی استفهام دی فعل نه مطلب چې دا کار به وشي کو به نشي کوله خوشي الله خو چې به شي کو به نشي اصل دا مراد دا خبره ځکه کولې چې پاغه تیم کې د جاهلیت نه نوی نوی دوی مسلمان شوی او تابعدار شوی او نو خامہ خو د جاهلیت یوه نیمه خبره به مخیلا راتلا بیا دوی چې دسترخوان وخت او حدیث کې دي چې الله دسترخوان نازل کړي او من السما دی بارنا چې پاګه کې باقاعده ټیکالا وا واخی وی دا وی طویل او چې ګور خیال کوو پدا کې به خیانت نه کوو نبی ذخیره کوو د سبا د پورا نو غوی دا څه وکړو چې غوی په خیانت هم وکړلو ذخیره هم کړو نو چې بیا کم نه منون کې خلقو نه منون کې نه فرمان هغه چې داسې کار کړو نو سراج منیر تفسیر لکی چې د هغه خلکو نه بیا بي زوګان شادوګان او خنزیران جوړ شو ځکه چې الله په حکم کې تحریف او ګډوډي کولا انت قلت للناس اتخذوني آیا تو خلق لوی لیو چې ون سي تاسو ما او امي او مور دې ما الہین دوا الها من دون الله سوا د الله نه تو ویلو خلق لا اے عائشہ تو ویلو خلق لا الله به تفوس کې دی قیامت پرس دا مکالمه په قیامت کې وی سوال پیدا کیږي چې الله لا پته نشته کڅ پته خوشته وتا الله لا پته چې دای نه دی ویلی خدا دې د قوم دې توبېخ دې پر الله دغه وی یا دې دغه خبرې دې تعظیم دې چې تولو دې پورا یا دې دغه دې پورا چې ګورا الله به حضرت عیسی نه تپوس کړي نو چې عیسی نه تپوس کړي نو عیسی الہ څنګه شو بیا عیسی علی السلام به براءت کې د شفاعت د داسې خلکو نه یا الله زې شفارس نه کاو کا عذاب ور کوي ته تو بندگان دي ان تعذبهم کچري عذاب ور کوي ته نو جزاء معذوف او فلا اعتراض عليك پتو اس اعتراض نشتا